د وجه نه وجه اصل کې داره چې هغه وخت کې پیغمبرانو د لا اله الا الله هغه معنا کوله هغه معنا ورته کوله چې کومه معنی د دیو د معبود نه پیکار صحیح نن چې لا اله الا یو کافر مو په دې نه پیو چې دې سره د تو د معبود نه فکر بلکې مخ په لانه پیو ځاب څه پوي صحیح نو دی واجب بس کافر وي لا اله الا ورته ځان ته لا اله الا وي شل متي خو دې وي څه مشکل خبره نه شي ده مطلب مدارس د دویمه واجه دان یو واجه خدار څه معنی به ستريږي کنه څه دې معنی چوکي مختصر غونه معنی نه کیږي دی واجه نه د عبادت معنی عام طور باندې چوک نه کیږي دویمه واجه درس د عبادت معنی تور کې خاص هي څو بیا د لا اله الا یل ډیر مشکل دي او بیا په اصل کې د کافر او د مسلمانانو فرق دغه کې خاص هي وایي چې چوک حقیقت کې مسلمان دی چوک منافق دی چوک کافر دی چوک مرتد دی بیا کافر پرېګه ده کافر دوره عاد پر لکم حال کې د مسلمانانو په نامه مشهور دي دا حال کې دوره په خپل کفر تربيات کړی دي چې کله ته لا اله الا صحیح معنا وکې او د دې لا اله الا الله کومه صحیح معنا ده د مغه باندې د عمل مطالبه ور نه وکې یا خپل هغه باندې د عمل کولو اصرار وکې هم خو دې باندې عمل کوم نو او کافر تب تر رسیدل نه دینه مخکې د مسلمانانو سره داسې دښمنی شروع کیسه نو ته خو نو عبادت معنا عمومي تور باندې دغه دوه واجبونه نه کی نو عبادت خو ډېر زیات معنی دي خو درې معنی مو دې ځای کې کوو کنه ضروری ګڼو د درې معنی او دغه درو معنی کې اصل مقصودی اخیری معنی ده او دا دوه معنی هغه اخیری معنی د پر اصل جوړو کنه اوله معنی د رکوع د سجده د عبادت اوله معنی د رکوع د سجده یو خبر دا ورسې د واردرو معنی په باره کې د مسلمانانو علماو هیڅ اختلاف نشته دی باندې اجماع اتفاق تر او دو راځي ته عملی تور باندې د اخیری دور کې مسلمانان لږ تقسیم شي صحیح او چې د کومې فرقې فرقې ورته جوړې شوې دي ځنه داسې فرقې دي چې هغه مسلمان یې نه شي لکه بریلیون دي مثلا خو البته د اوله معنی کوم اره دی باندې د هیڅ اختلاف نشته کنه بریلیان هم نشته اور باندې اختلاف د شګان اور باندې اختلاف نشته کنه اگر چې هم مسلمان نه دي اسلام ته منسوب دي کنه د هیڅ د اوله معنی کې اختلاف نشته معنی ده د رکوع سجده کول عبادت څه معنی رکوع سجده کول مطلب در چې کله ته دا خبره کوي چې الله نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته دی معنا دار چې الله نه علاوه هیڅ چوکند دی لایق نشته چې مو ته رکوع سجده وکړي سه اند رکوع د سجده لایق چوک نشته چې مو ته رکوع سجده وکړي دی معنا دار شوبه اسی عبادت معنا ته رکوع سجده شو معنا معنا به کوي به الحمد لله الا مهمه معنا د عبادت مفوق الاسباب شنو کې مفوق الاسباب شنو کې چون مدد غوښتل او فوق الاسباب شنو کې چون مدد غوښتل یا غیبانه حاجاتو کې چون مدد غوښتل یا داسې شنو کې چون مدد غوښتل چې هغه باندې الله نه علاوه د چا واس نه رسي صحیح نو دا عبادت ها لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ترمذی کې حدیث ته الدعاء هو العباده د دعا عبادت مدد غوښتل عبادت نو مدد غوښتل یو خو ما تحت الاسباب مدد دي غوښتل دي داسې شنو مدد غوښتل دي کنه مخلوق نه هغه باندې مخلوق واسره سیږي نه خو عبادت نه دی کنه د باندې خو اتفاق ته ځای عبادت نه لکه ته نه زو سو بو غړم ته مونږ ته پاک وغړې کنه سیر د خو عبادت بل اتفاق نه دی پاتې شول یو جز هغه داس مفوق الاسباب شنو کنه مفوق الاسباب شنو کې عبادت کوم د ما غدا د حدیث کې ونه مراد دی کنه دعا او هو العبادت چې دعا عبادت نو دې له سره د لا اله الا الله معنا شولا الله نه علاوه هیڅ څوک د دې لایق نشته سمونه مدد وکړي یکی الله د دې لایق چې مونږ مدد وکړي د عبادت دې باره کې د مسلمانانو اجماع په دې اتفاق دي چې د عبادت د معنا ده البته د کوم څه دي کې اختلاف کړي دا اصل کې مسلمانان نه دي دا بریلیان دي شیبان دي کنه او دې خبره کې موږ سره اختلاف لري کنه دا عبادت نه غني دعا عبادت نه غني مدد غوښتل عبادت نه غني دیو جن مور باندې د الزام لګو ستاسو قبرونو عبادت کو هغه زموږ قبرونو ته سجده نه کو ست کو سجده خو دیو ته عبادت یې ګن ذکر یې کدی دا خبرونه سجده عبادت دي معنا دار څه دی به غیر الله ته عبادت دي نه مدد غوښتل عبادت ته دومن دی معنا خدا شو څه دی به غیر الله ته عبادت کوي غیر الله ته عبادت کول دی اعتراف نه کوي موږ عبادت نه کوو موږ نه مدد غوښتل بیر مدد نه ایت مدد غوښتل عبادت نه صحیح مونږ ته تیو چې مدد غوښتل عبادت ده او تاسو د دغو قبرونو نه کوم مدد غواړو حقیقت کې تاسو د دغو قبرونو څه کوو عبادت کوو صحیح ده نو اصل کې په دې اتفاق ده خو د اوس ورسته د دې کوم اختلاف کړی د اختلاف د دې کفر د کچر دی باندې اتفاق څه نه د اختلافي مسله وای پر لوم نو شیګون سره کفر کیدانه په غیر الله په عبادت کول مشرک به نه جوړیدل کنه په اختلافي اجتهادي مسله واغنه دریم معنا د عبادت کومه ده هغه چاته د تحلیل او تحریم حق ورکول دي کنه یا د چا حلالول او حرمول منل دي ها یا د چا قانون او نظام منل دي ها د حلال قانون او نظام کوم وی د حلالول او حرمول نه جو حلال او حرام نه جوړیږي واسه قانون وی که نظام وی هغه کې ځنه شونه باندې پابندي وي معنی وي مغه تر حرام وي او ځنه شونه به اجازه وي هغه مغه تر حلال دي صحیح نو چاته د تحلیل او تحریم حق ور کول د چا حلال اول او حرام اول منل یا د چا قانون او نظام منل دا یو خبره ده د دریم منار دی بدا د کې نه مسلمانانو څه اختلاف نشته رګن البته ته چوکي اختلاف ورکی کوي څه هله کڅرنګ برلیانو د شیعه ګانو د عبادت دویمه معنی کې د خپل مفاد د واجنه اختلاف کړو انداز ابنن سبا چې څوک د عبادت دغه درېمه معنی کې اختلاف کوي هغه به د دنیوي مفاد ته ګوري صحیح بریلیانو کا دی معنی کې اختلاف څه کول مسره نو داغه واجه دا څه کچره دا معنی مسره منله بیا معاشره کې دا غو ذات کې پاک لس دا غو جیب څه شي ده بیا غو ته غوړې زیړې او دا لونه نه ملوي ده خالص معاشره کې ایجاد کې پاک راتلو ما طرف نور مې دبو نو او نن سبا کچېری چې موږ سره دغه دریم معنی کې اختلاف څه کوي نو دا غو واجب د حکومت ته بو ویواله څه د دریم معنی کې خدای دونه حکومتونه جوړ کړل دي نو درېمه منع د عبادت تحل چوته تحلیل او تحریم حق ور کول د چا حلالول او حرامول منل د چا قانون نظام منل نو کدی باندې ډېر زیات دلایل دي خو زه د یو دلیل د تدکه بیانوم کنه اصل مسالې باندې ستاسو مجاهدین پیاو او یو یو دلیل ورته ورته کو کنه کبه سیون تور باندې بیان شي تکرار شي کنه هغه کبه ډېر دلایل بیان کوم بیا خبره بعد نه رګه مجاهدینو ته اصل مسله ته ورته کې به د دلایل ورته زیات کې هغه باندې اصل مسله او دلایل سره ګډوډي کې پته نشته چې دلیل کوم دی مسله کومه دویمه دار چې دی و درس دان نه کیږي نو یو دلیل ته کافي دی برکه ترمذی شریف کې د عدی ابن حاتم رضی الله عنه حدیث دی هغه باندې غور وکړو د مودا دریمه د عبادت معنا کومه ده ډېر زیاته وضاح ادي ابن حاتم رضی الله عنه د نصرانی وکنه اهل کتاب وو نصرانی وو بیا اهل کتابو کې عیسائی وو کنه بیا د مسلمان شو څه کله مسلمان شو د حدیث مختلف روایتونه دي ښه نو اوس کوم زه تاسو ته د یو روایت درته یم زه یې هغه روایت د تیام چې کوم روایت د مو دغه معنی باندې دلیل جوړیږي صحیح نو عدی ابن حاتم رضی الله عنه چې کله مسلمان شد دغه د سوره توبه یو دیرشم نمبر آیات ان شاء الله کنه دا آیات باندې کله ورل تلاوت کول د قران بس دی آیات باندې ورل روایتونه مختلف دي خو یو روایت هم ده چې کله ورل نو دی آیات کې دا خبره پړو کړه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا سبحانه عما يشركون دې آیات کې په اهل کتابو درې الزامونه لګیدل او تقریبا هر درې خبرې یوې خبرې ته ورسي یوا یو الزام ورمنده لګیدل چې دیو خپل خپل علماو او خپل مشایخونه رب جوړ کړی ارباب یو نه جوړ کړی دی ارباب در رب جام دویم الزام دا الزام چې صریح ور باندې لګول لري صریح بل الزام دا چې کله الله عزوجل فرمایل و ما امروا الا ليعبدوا الها واحدا دی مطلب دا دی چې دوی ته حکم دا شو او چې خالص د یو الله عبادت وکړي خو دوی عبادت د خپل علماو کوي د خپل احبار او رهبانو عبادت کوي د یو ور کې صریح دی د بل ور کې د بل ور نه معلومیږي عادی ابن حاتم رضی الله عنه نه د بل معلومه کړه تیر دي کې مو باندې الزام لګا لګي د لاره دور د خپل علما او مشایخ عبادت کوي او دریا ملزم ور باندې سبحانه و عما یشرکون کې دا ولګي د خپل علما او پیران الله سره شریکول وګنه الله سره شریکول امام نووي رحمه الله خپل ځم په بری کې لګي کنه سوال مو د علم طلب کله څه شروع کړه دوا کالا شپه ورځ مسلسل مو په الماس ته خوب نه راکړ یوم به څه لیکل کولو یوم به پړول کولو کله ډیر زیات خوب راغله بیا داسې دیوال ته تکیا خو بیا ولا به شوم بیا تر یو شل بیا بیا لیکل دوا کالا مسلسل نش په نه ورځ په الماس نه راکړ خوب کړه نه په ناس نه نو دا درې زمونه عدی ابن حاتم رضی الله عنه چې کله پړاو کړل چې دا په اهل کتابو لګیدلی دي نو اهل کتاب خو دې په خپل لیدلی و کنه دا په خپل نصرانی اهل کتاب پاتې شو نو دا چې روایتونه مختلف دي ځنه روایتونو کې د رب په باره کې وضاحت دی دا ځکه ځنه روایتونو کې د عبادت په باره کې ځنه روایتونو کې د شرک په باره کې خدا کوم روایت زده ته یا دا روایت کې د عبادت په باره کې خبره نو نبی صلی الله علیه وسلم تعذیب نه حاتم رضی الله عنه دا اشکال وړاندې کړ کنه د اشکال مطلب دا و چې د ما مشاهده خو دا چې مو اهل کتاب یعنی مو نصارا د خپل علماو او د پیرانو عبادت نه کوي لکه د حذیفه رضی الله عنه ولا بل حدیث نه معلومیږي چې عبادت نه مراد دی رکوع سجده خصوصا د دې ذهن کې د عبادت تند یو معنا پراته دی خپل اهل کتاب خپل نصارا دی حالت کې نه ولیدل چې دوی خپل علماو ته سجده کوله وانده د سجده ولا معنا د دې د مو کې پرتا و ځنده معنا د عبادت بس وی اند یوان صحیح نه دی ویل سم مو اهل کتاب خو هغه نه کوي عبادت د خپل علما او مشایخ نو دا طرف ته قران کې دا خبره وانه قران خو باندې خو دې مور وړو دا اشکال ورته پیدا وشو نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه نبی صلی الله علیه وسلم او تو فرمایل تاسو ته خپل علما او مشایخ یو شی حرام تاسو د حرام منو هغه ته یو شی حلال کی حلال دې منو شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل فتلک عبادتهم اندا د دوی عبادت اندا دغه د اهل کتاب ولکم خالتی دا د خپل علماو مشایخ اندا عبادت کوي یعنی تر عبادت یې لشي دا د عبادت یو بل قسم ده کوم قسم چې د عدی ابن حاتم رضی الله عنه جمعو کې نوست هغه قسم عبادت نه کولا وو اهل کتاب بت پرست نه و کنه نو خو البته دا ته بت پرست و کنه دا دا قسم عبادت کول نو د عبادت یو نوې قسم ورته ورته کړګ تاسو دا عبادت نو دا د عبادت دریام قسم ده د چا قانون و نظام منل چا ته د تحلیل او تحریم حق ور کول نو چې حلالول او حرامول منه په اهل کتابو کې دا داسې نه ده نو ته به یې چانس غونې چې ته یوه کیسه شي ملو کړي بیا هغه منلې او الور باندې ځان لګولې داسې نه بلکې نصارو مثلا د نصارو کتاب خپل ځان کوم کتاب ته مخ کول ده منسوب کول انجیل ته نو عیسائی مذهب کوم دی عیسائی مذهب کې خالص انفرادي احکام وخه هغه د فرد اصلاح سره دغه تعلق اجتماعي احکام عیسایت کې نه وکړي عیسایت کې د حکومت د جوړولو او د حکومت چلولو احکام نه عیسایت کې د قانون او د نظام او د سیاست او د اجتماعیت احکام نه کنه چې کله د روم بادشاہ عیسایت قبول کړ تقریبا 300 کاله بعد عیسی علیه السلام نه 300 کاله بعد یا 200 کاله بعد 350 عیسوی کې مقصد قبول کړ نو بیا دی وخت کې هغه عیسایت قبول کړو نو د حکومت چلولو جوړولو د قانون د نظام د سیاست د اجتماعیت احکام عیسایت کې ونه څنګه مطابقي د حکومت چلاوله او هغه وخت کې د خلکو ذهن دا وګنه چې د کوم حکم د یو حکم نسبت مذهب ته څه نه وای مذهب ته هغه حکم باندې عمل نه کاوه کنه دا عادت اوس دغه نوی مذهب د خلکو جوړ کړل چې انسانانو یو حکم ځان نه جوړ کړی بیا ور باندې عمل کوي هغه وخت د کله ته هم هغه وخت خل دی وخت خل نه زیات شو هغه خلکو دا خبره سره دماغ خستل نه چې یو حکم به الله نه کړه انسان به کړی وي او به مغمنه دیو جنا چې د کوم انسانان دنیا پرست و هغه خلکو ته حکم یې خپل جوړول خو به نسبت دغه الله ته ځکه کول تا پیدل د خلق منی نه زه ته یو سمو جوړ کړل زه ورته یو سمو جوړ کړل به خلق منی فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا کنه نه نه اهل کتاب ورکه نو کم از کم خلک خلکونه په دې اندازې خو کنه هغه څه چال وکړل کوم د دیو احبار او رهبان څو د عیسایانو هغه ته دا حق ورکړل چې دا که تحلیل وکي که تحریم وکي نو دا د الله طرف نه کوي دغه سره د الله خصوصي رابطه ده سي الله طرف نه دوی ثم يقولون هذا من عند الله نو هغه بس کوم انفرادي مذهب او خاطی انجیل کې لیکل هغه کین جو تحریفونه کړي خپل مطلب د پر او چې کوم اجتماعیات او سیاسیات او کنه قانون او نظام او یادی برای کوم احکام حکومت چلول جوړول په برای کوم احکام دا بس چې کوم مشر پادری و کنه مشر مشران احبار او رهبان وو هغه بس څه ویله بس ما قانون او ما نظام او ما حلال او ما حرام کنه او د کوم لاندې طبقه ولا اهل کتاب او غوان دا حق ور کړو او د مطلب دار هغه د معبودیت داوا کړی و کنه او دغه معبودان او غنل د قسم عبادت د دیو شروع کړو دا او قانون او دغه نظام دغه حلال او دغه حرام منل او تحلیل او تحریم حق ور کړو دا یو غاټ نظام او د تنوس چې ته یو دو ملایانو اهل کتاب د خبره کړی او الله ونه تلزم باندې غوري دا پورا د دیو نظام پاندی باندې چلیده او دا نظام په پپایات باندې مشهور دی پپایات د پوپ په غته یې د یو کوم مشر مولوی هغه ته پوپ یې نو پپایات هغه نظام ته یې دغه پوپونو جوړ کړو ته یې لکه هغه ته پپایات یې لش او نسبت یې دی الله تکو دینه دا ثابت شوه څه د چا قانون او نظام منل چې ته تحلیل او تحریم حق ورکول نو څه حلالول او حرامول منل د هغه عبادت دی اگر چې هغه ته ته سجده نه کړی هغه ته ته رکوع نه کړی هغه نه مفوق الاسباب شینو کې ته مدد نه غوښته اگر چې ته دی خبره کې موحد وې څه غیر الله ته سجده نه کوي غیر الله ته سجده نه کوي دکې موحد وي دکې موحد وي چې غیر الله نه مفوق الاسباب شینو کې مدد نه غواړي خو خالص د انسانانو جوړ کړی شوی قانون باندې نو د انسانانو جوړ کړی شوی نظام باندې نو تر حاصل کې دغه نظام ولو دغه حکومت ولو دغه ججانو وکیلانو عبادت کوي نو ته ماغه چې مشرک یې لکه څنګه مو برلیون ته یې لته ما چې مشرک یې لکه څنګه هندو مشرک هندور د بت عبادت کوي تر د کابر عبادت کوي نو کبیا یو سړی د غدول حزم سره موحد وي نه بت پرست وي نه کبر پرست وي خو دا ځکه قانون د مخلوق مني نو دا سړی ماغه سي مشرک ته لکه څنګه اول نمبر او دویم نمبر مشرکون لکه څنګه اول اول او دویم نمبر مشرکون صحیح دا د عبادت انتره مني نو اول مني له سره د لا اله الا معنا دا شو چې هیڅ د دې لایق نشته دی چې موته رکوع سجده وکړي مګر الله د دې لایق دی چې موته رکوع سجده وکړي دویم معنی له سره هیڅوک د دې لایق نشته چې مو ورنه ما فوق الاسباب شنو کې مدد وغوړ مګر الله د دې لایق دی چې مو ورنه مدد وغوړ او هیڅوک د دې لایق نشته چې مو دغه قانون او نظام ومن مو دغه حلالول او حرامول ومن مګر یک الله د دې لایق دی چې مو دغه حلالول او حرامول او قانون او نظام ومن دا د لا اله الا الله اټول معنا شول د عبادت معنا ورکی واضح شولا بل دا خبره یو دوسته دي ځای سو یو سړی به اگر چې موحد خالص اخ سړی ته لشي چې کې بالکل شرک وینه اصطلاح کې موحد مغه ته لشي خو عام طور باندې دا امکان دا ممکن دي چې سړی د عبادت یوې معنی له سره موحد وي او د بل معنی له سره مشرک وي خو دا کوم معنی له سره د موحد وي غیر الله ته نه سجده کوله نه ورته رکوع کول د برلیانو کوم مشر و چې مغ مشر د واجه نه د دیو نه ما د برلیانو شویت څنګه احمد رضا خان بریلوی و هغه په دې روایت رسالان لیکلی دی د مولانا منظور نعمانی رحمه الله دغه حواله ورکړې دی یو ځل کتاب کې هغه په دې کې رساله لیکلې ده چې غیر الله ته سجده کول شرک دی سیر کس د بریلیونو مشر ښه اده ما بره یو نیم بریلی هغه غوندې سوي ده عوامو نه وي که نه هغه که سجده چې د کابر ته وکړي یو څه وکړي که نه هغه بل مثال عمومي طور باندې بریلوي مذهب دا نه دی چې غیر الله ته سجده جای دی نو دې لحاظ سره بریلیان موحدین دي چې غیر الله ته سجده نه کوي غیر الله ته رکوع نه کوي د غیر الله ته سجده او رکونه خلق منی کوي کنه او دا اندی تر توحید نه اندی تر د شرک ردم دی کنه حوالان ته د چا درکې د الله پیغمبر حواله درکې پس ته ګوره الله پیغمبر هم بت پرستی نه خلق منی کړو مودم بت پرستی نه منی کړو دنه ملما شرط مودن شرک نه مانه کړو هغه شرک نه مانه کړی سه حوالان ته مخه درکې کنه خو بریلیانو د بل معنی له سره مشرکان دي کنه ته کبر پرستی کن کابر نر مدد غوړي کن غیر الله نر مدد غوړي که مفوق الاسباب شینو کرونه مدد غوړي کن دینه معلومه شوه چې یو معنی له سره د موحد بل معنی له سره مشرک دي خو په اتفاق د مو کله په اتفاق د ټول مسلمانانو خو به خاص درنه په اتفاق د مو د دیو ته د توحید څخه پیدا نه ورکی مو کېدای شي ژبې پرې شي خو دې ته مو واحد نه ونیو که نه دې ته مو تیار نه یو چې مو ته واحد نه وي که مشرکان نه ورته وایي توحید سره چې کله شرک ګاډ شي توحید به بېفایده دی که نه ولم یلبسوا ایمانهم بظلم دا ورته ضرور دي ظلم به ورسره نه ګاډ ظلم نه مراد ذکر شرک اندرنګې لکه اصل خبره ثابت کولو مطلب د مدار دی چې یو معنی سره دا ممکن دی چې یو منه سره سره موحد بل سره مشرک وي یو دویم دا ثابت کول مراد دي چې یو منه سره کته موحد بل سره مشرک وي نه د موحد کېدل د پیدا نه درکې اگر چې لغوي له سره ته تو باندې د موحد د اطلاقي انداز کې اوس دي زمانه کې موحدین وي یو منه له سره دي منه له سره د غوړدو منه له سره سنه چاته رکوع سجده کوي بت پرست نه نه وي و نه قبرونو نه مدد غواړي قبر پرست هم نه وي کنه دا درېمه معنا معنی له سره یعنی غیبانه حاجاتو کې مفوق الاسباب شینو کې چا مدد نه غواړي دي معنی له سره مو واحد څه کنه شي خو بیا څه کوي غیر الله ته د تحلیل او تحریم حق ورکړي د چا حلال اول او حرام اول مني د چا قانون او نظام مني د مخلوق نه نو دا دغه معنی له سره مشرک دی نو له هغه دې ته هغه اول معنی له سره کوم توحید دي کې سره هغه دې هیڅ پیدا نه ورکړي او کچره ته به د څه ته نه پیدا ورکړي نو به برلیون موحدین وګڼه او دا اوس پر ته مشرکان نه لیدي مانته بام بس صحیح ده نو انصافی بنا کاغان تلک ایزن قسمت ضیزه بیا جوړیږي ونګه نو نو یو بل خبر ورکې دا سره کچرنګ بریلیان د یوې پیرکې په شکل توحید نه محروم شو خالص په اندی خبره دیو دکې کې چولې سره مخ موحد یو ځکه چې مو بد پرست نه یو موږ د توحید دعوت چلو ځکه ته خالته بت پرستی نه منې کو دي خبر دوکه کې وچول واندي واندي خو حقيقي توحید نه محروم کړو کنه محروم کړو همداسې کچېره ته په دې توحید څخه راشه ته وی سه زه خو قبر پرس نه باندې توحید غراشه نو کیدای شي ته د توحید حقیقت نه محروم شې او د دریم قسم شرک مبتلا شې لکه څنګه بریلیان دویم قسم شرک مبتلا شي وي دا مو لپاره ډېر غاټ عبرت ده دا بریلیو مرلیان د بلوانه مو لپاره عبرت ده په بل خبره دي کې چې کومه ضروري هغه دا سدي ځای کې تا ته پاته لګيږي چې علماي حق چوکتي علماي سوء چوکتي علماي حق او علماي سوء ګره چې کوم وخت کې بریلیانو یعنی مسلمانانو ته عمومي تور باندې بریلیان یو د علامات په تور باندې یو نور ضرور نه چې بریلای وي بریلون عربو کې در خال شته داته کنه څنګه کبر پرستو بریلون ما خو نه دا وو خو دغه علاقې کې به بریلون مشهور دي ذکر یو علماء سو یو علماء حق کله مسلمانان ته د نوې شرک داخل شي د کبر پرستی شرک داخل شي بت پرستی مسلمانانو پر خلی وکړه شیطان اور نه مایوس شو او سیر له بت پرستی کی نه دیو جن شیطان یو نوی شکل کې ورته شرک راوړ څنګه کفر پرستی و نو ډېر خلک مشرک کړل ګمراه کړل کنه باندې نوی شرکی ګمراه کړل خالص نامه ورته بدل کړل لغه لغه نه ورته نامه بدل کړل بس هغه بنا حقیقت بدل شیطان خلک ګمراه دی واه کې علماي سوچو کو خو علماء حق شو علماء سو هغه خلکو ته دی وخت کې یل شول وي چې د مسلمانانو ته کوم نه وای د قبر پرستی شرک کوم واقع داخل شوغه علماء سو هغه خلکو ته یل شو ساغو د دغه نوی شرک تردید نه کوي د مغ زړه شرک تردید کوي د کوم شرک د بت پرستی پرستی او دا تردید او خلکو په مخ کې بیانول خپل تقریرونو کې خپل درسونو کې او خلکو په مخ کې بیانول او خلکو کې یو قسم بت پرست نه ټول هغه خلک ورته نو سو تقریرونو ته درسونو ته تاو کې یو قسم بت پرست نه یعنی یو کې هندو نه مثلا او خلکو ته ما وختینه توحید بیانول کنه و ما وختینی شرک تردیدی ورته کول د بت پرستی شرک تردیدی ورته کول داوای به دا کوله چې ګوره د زر د اخ شرک تردید کوم چې د کوم شرک تردید د الله رسول کړه صلی الله علیه وسلم مکه کې به څنګه ته مو ته چې ته د شرک خلاف دعوت نه چلایو ته د توحید دعوت نه چلایو موحد نه انده چې غواړي کنه د طرف ته د نور مور ته مغن خلکو مسله ورته ترنګي نور ته داسې یلو چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم د بت پرستی شرک تردید ځکه کول واجب نه دوم په کا خالص تردید ته ما کړه واجب ته ونه څه خالص تردید ته ګور به غلطه واجب ته وخت واجب دا چې کوم خلکی د بت پرستی شرک نه منی کول او هغه کې بت پرستی شرک موجود وکنه نو ته څه د کوم خلق بت پرستی شرک نه منی کړه دا هغه کې خدای موجود نه نو ته تحصیل حاصل منه عمل کړه ته تحصیل حاصل دی ته بت پرستی شرک دغه کې موجود نه دی او دا خلک په مخ کې د بت پرستی شرک تردید کوي نو څه فائدہ حاصله کوي بت پرست خدا اسیم نه دی ته دا اخ شرک نه معنی کا چې د کوم شرک د مبتلا دی او د مبتلا کې دوی ورکی خطر را تا که بت پرستی را نو مسلمانان ته شرک دی بل جامع کې راغله او خلکو نه متاثر کیږي دا اولیاء او غیره غیره ټول نه مې ور پوری کنه دا دکا هغه کې اخ شرک غدا دکا هغه علماء سو والے قرار شول باندې واجه کنه چې د خپل زمانه شرک تردید نه کول د وختینی شرک تردید کول حواله د چا پیش کوله د الله د رسول خو د الله د رسول و د دې واجه کې فرق واجه کې فرق او واجه د سترګې نه غړول واجه باندې دلیل دا و چې نبی محمد صلی الله علیه وسلم چې کله مکه نه مدینه ته بدل شو اهل کتاب سره مقابله راغله اهل کتاب خو بیا بت پرستی نه نه منې کول بت پرست اورونه نه والے منی کول اهل کتاب دې عقیده نه مانی کوي ګوره تاسو او زر علی السلام او عیسی علی السلام د الله بندگانو د الله پیغمبرانو د دغه عبادت ما کوو دغه نه مدد ما غواړو یا مثلا د الله زمان ما غنو د الله زمان ما غنو د الله مخلوق ته صحیح او بل درس خپل احبار او رهبان ته د تحلیل او تحریم حق مور کو اندا غټه موټه موټه عقیده اهل کتابو کې خراب وي که مغه عقیده نه ایمان مغه خراب عقیده نه ایمان کو چې کومه خراب عقیده او کې موجوده او عدالت کوم طرز کې دعواتی د مکه مشرکانو ته ورکواله مخ طرز کې دعواتی دغه ته شروع کړل دغه بیرته موږ ته د تاسو شي ترتیب موږ مخکې واله کې هغه موږ سره شتونه صحیح نو هغه وخت بیا علماء حق هغه وکړه علماء حق داغو د وخت د زمانه او د خپل علاقې د خپل ملک د شرک تردید کول د کبر پرستی نو یې رغلی و کنه ماغه مسلمانانو کې ځای پیدا کړو ما د کبر پرستی شرک او قبر پرستی شرک نه خطر و د مسلمانانو څخه د شرک مبتلا شي نو دینه منی کول د تحصیل حاصل نه بلکې دا داسې منکر و چې سترګې قتل او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من را منکم منکرا فلیغیر څوک چې تاسو نه منکر وګوري نه بیا د معنی کی یو لو سره یو یا به سره یو زړه سره معنی د کی حکم منکر څه ستر کوي ګور د ستر کو حکم منکر ګور ته د تو زمانه کی د تو علاقې کی تو نه چار چپیر مثلا تو نه خطر وي ما منکر کته شي کنه یو منکر سره کته نه شي ته نه منی کوي بیا غنوال نه منی کوي څنګه کته شي صحیح نو دی علماء حق مغ منکر نه مغ شرک نه مغ قبر پرستی نه خلق معنی کو چې خلقو کې مبتلا وو مسلمانانو کې مبتلا وو او مسلمانانو ته درس کې چې کوم ځای کې د شرک لفظ راغلی دی قران کې د غیر الله د عبادت لفظ راغلی نو قران ته دغه خبره ور داخله کړل کنه د قران درسونو کې مسلمانان په دې خبرې پوه کړو چې ګوره لکه څنګه د مکه مشرکان په دې مشرک شي چې غیر الله ته سجدا کول ځکه چې غیر الله ته چې سجدا کومه د عبادت د غیر الله ته کین د غیر الله عبادت کوي او غیر الله د الله سره شریکوي اندازې کچ چې ته کابر نه مدد غوړي نو لکه څنګه غیر الله ته سجده کول عبادت او د غیر الله الله سره شریکول دي اندارنګ غیر الله نه مدد غوښتل لا د غیر الله عبادت او د غیر الله الله سره شریکول دي ته ماته مشرک شې لکه څنګه هغه مشرکان شوی همدا دا وخت د علماء حق د درسونو موضوع کنه ټول قران کې همدا درس چلول لري کنه چلول لري کنه دي ته علماء حق ول ویل شول یو خو په دی واجب ویل شو چې دا حقيقي تور باندې د الله پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په طریقې وو د ټول پیغمبرانو په طریقې وو د ټول پیغمبرانو طریقه دا و هغه هغه منکر نه حل منی کول چې هغه منکر کې حل مبتلا وو چې د مبتلا کېدو ورکه خطر هغه منکر نه حل نه منی کول چې هغه کې نه مبتلا وي او نه ورکه د مبتلا کېدو خطر هغه تحصیل حاصل او تحصیل حاصل باطل او باطل نه پیغمبر په خیر نه دا علماء ځکه علماء حق چې داغه په طریقو یو دوه مدار ته د حقانیت پاته زیاته دینه لګي چې کله ته د خپل دنیا دنیوي مفاد او د خواهشاتو خلاف کار وکړي چې کله ته د وخت او د زمانه او د علاقې شرک نه خلق څه منی کوي د ټول خلک خلاف جوړي ته خواهشاتو ته نقصان رسی رسی کنه کله ته جیل کې کله د خلکو کونی ولي کله د مرګ خطر کنه ته دنیوي مفاد ته خلک د سزا ته بیکاټ وکړي چې څوک د نخښتل خرڅول نه کوي د نوی مفاد ته د نقصان او کتر چرته بیا زړه شرک نه خلک څنګه کوي د زړه شرک د زړه شرک په جریان سره وینه دغه مؤیدین سره وینه دی لکه کنه د خلکو ته باندې نور شبه شوی هیڅ ته خلاف نه جوړي کنه مثلا ته د هندوانو علاقې کې اوس دې زمانه کې وې او بت پرستی شرک باندې تردید وکړي نو دا خه د تو حق کار دی بس دی باندې ته دنیا ته ډېر غاړ نقصان ودی کې رسی ته یو وسن ته د برلیون علاقې کوي شګونو علاقې قبر پرستی شرک باندې تردید کوي نو ته دنیوي مفاد ته نقصان نه رسیږي ودا د پیغمبر طریقام دی هغه واره سم هغه علاقې کې انده منکر مشهور منکر دی نو دې ځکه د علماء حق او د علماء سو فرق وشول که ونه شول وشو او د بل خبر تر اوس دغه کې د تاسو خلک تاسو نه وګنه خو د کومې ترجمه د مو کیږي د کوزه علاقو کومې د مو ترجمه کیږي تاسو ته معلومه دي کنه نو مخ ستاسو ضرورت نشته ګوره د مخ خپل خال کې کنه کدی خپل خلکو به مو څه رات ونه بیا بل چې قرباني کوي هغه ورته بیا یو تور کپڑا نه پریږدي یو تور موږ سره لګنه گزاره وکړو او حق به بیان دغه ترجمه کې تقریبا یو بریلی نه ښه صحیح ده دې ترجمه کې یو بریلی غاوی ده ال حدیث دی یو ور کې پنځتریون وید کنه دی او بس تا دې باندې وندم صحیح دا بس یو خبره ده ټولو کنه دغه مسالې دا په مخ کې د مشایخ شروع کنه او قبر پرستی شرک باندې تردید کوي او النر شروع وي اخر پورې زه ته ورته وی ته ورته د شرک باندې تردید ته واله کې نه دغه تحصیل حاصل دی ګنده کوم خاطر ته نو سر دی نو خال د کې یو کاسن د شرک مبتلا نه دا نمبر 1 د کې د یو کسن دا خطر نشته زه د شرک مبتلا شې دي دوره نفرت نه لکه نه صحاب نجات نفرت او څه کله داسې کیساوي بیا بند اخر تردید کوي اوس هم مثلا ته دار ته قرآن کې خو د بت پرستی تردید اور کړی چې خو زمنن غو نه ور کړی چې و دا د وخت د زمانه شرک نه رخ نه زمنن ور کړی اصل مقصود به ذات په دات شینه نه جوړای هغه ته تلیار کې رکاوټ نه صحیح ریا لیار کې رکاوټ مو ته اوس د نوې شرک نو د د نوی شرک تردید وک وک هغه ته ته چا حواله ده هغه ته ته وی کنه څه ګوره پنځ پیر شیخ سو هغه د دغ شرک تردید کړ یی ته کنه وی شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله د اندخ شرک تردید کړ شیخ غلام الله خان د اندی شرک تردید کړ شیخ حسین علی د اندی شرک تردید کول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د اندی شرک تردید کول نو کچره د دې شرک تردید کول خنوي کنه صحیح خو به هغه خو کار نه وکړ مو ورته موږ ورته داسې څه څونه لغنه وخت مخکې برلیون تیر شوی دی ته ورته دغه مشایخ حواله ورکړه او د الله د رسول حواله ورکړه چا حواله ورکوله د الله د رسول د الله د رسول حواله ورکول څه د الله رسول مکه کې د بت پرستی شرک تردید کړل زر زکه کراچي کې د د بت پرستی شرک تردید کوم مو هغه ته خیل هغه ته ویل چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مکه کې د قبر پر د د بت پرستی شرک تردید زکه کول چې هغه بت پرستی شرک هغه کې موجود و کنه کوم کوم خال مکه کې وو کې موجود وو د کوم خلکو په مخ کې څه د بت پرستی شرک تردید کوي د خلکو کې بت پرستی نشته د هغه کې قبر پرستی راځي یا د قبر پرستی دوري ده څور کې مبتلا شي ته د قبر پرستی شل تردید وسوکه هغه برلی نه کول هغه ماغه حواله ور کول حواله ته نه غټ حواله ته دغه مشایخ حواله ور کوي هغه د الله رسول حواله ور کول صحیح دی و د کوم دغه مشایخ دي دغه مشایخ چې کوم اخ کې د قبر پرستی شرک تردید کول د کوم خلکو په مخ کې نه دغه تردید کول هغه په کونه وشتو غټ غټ مشکلات سره مخامخ وګ دوته ټیکاله خبرته نه کوله کنه نه دوته جلسه کوله ورته هغه ته سید هغه دوا دوا کسان نن ځان ته کې نیولې دی وته قرآن درس دې کوله ځانو ته جلون ته جلون یې خړلې دي وال ته کولې خړلې دي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ولا سکوله جیل تر کړه بیا جیل کې وفات شو سید شیخ محمد بن عبد الوهاب خو دې باندې غړ غړ جنگونه کړی بلکې ته کله خاط تاریخ نجد پڑھو کې کنه کله خاط څه لیکل شریف مکه ته خاط لیکل شریف مکه د نبی صلی الله علیه وسلم د خاندان والا او د مکه گورنر تور کو تراب نه و بس مشرک د قبر پرست مشرک ورته لیکل دي چې پلاني طرف نه شریف مکه ته ملوش اسلم تسلم یا دا ته ودرګي لکه کاپیر د کیږي صحیح خاجو دا ته لیکل نو مطلب دا هغه بالکل د قبر پرستی شرک تردید کړی دی خود څه ته اوس د قبر پرستی شرک تردید کوي ته دغه په منهج نه لکه څنګه نبی صلی الله علیه وسلم د بت پرستی شرک تردید کړه او خدا بریلیانو چې د بت پرستی شرک تردید کول دغه په منهج نه واجب څه څه دغه واجب د دې واجب کې پارخو هغه هغه علاقې کې چې کوم علاقې کې نبی صلی الله علیه وسلم د بت پرستی شرک تردید کول بت پرستی هغه علاقې کې موجوده و و د بریلیونو څخه کومه علاقې کې د بت پرستی شرک تردید کول هغه علاقې کې بت پرستی نه موجوده کسه واجب کې پاک روغله سره کوم مشایخ متدا دلیل کې پیش کوي چې دغه مشایخ د قبر پرستی شرک تردید کړه نه د هغه علاقې کې هغه سره کوم مخ مخال نوستو هغه د قبر پرستی شرک مبتلا وو یا ورکه د مبتلا کېدو خطر وا د عقیده غالبا عقیده وا د قبر پرستی شرک د دې تردید هغه وخت کې ضروری او اوس هم ضروری دی هغه علاقو کې چې کومه علاقو کې د غالب دی خو دغه علاقو کې اوس د شرک مغلوب شوی دی قبر پرستی شرک مغلوب شوی دی اوس د دغه تغوت پرستی شرک تردید ضروری دی اوس د علماء حق او د علماء سو فرق دغه کې بیا اوس وځي کېږي اوس په علماء حق هغه وی هغه د وختینی شرک تردید سره سره زمنن څه دغه تردیدن کوي و تا شرکم پوره پوره خلکو نه وتلی نه دی د دغه نوې شرک تردید څه چوکوي څه هغه د تغوت پرستی شرک دی د قانون او د نظام شرک دی د تحلیل او تحریم شرک دی د دې تردید څه چوکوي دا حقیقت کې علماء حق صحیح وجه دار چې نن سبا ما د بریلون ولا کیسه ته بر بر تر یو سګه خو روشنی دی باندې غورځي کنه نن سبا وخت کې چې ته کله د قبر پرستی شرک تردید کوي د توبه انداز ایجاب کیږي لکه څنګه د بریلیانو ملایانو سره د دې ته د بت پرستی شرک تردید کول بیا د هغه ایجاب کیږي انداز ایجاب ته کیږي توبه ذاتی بوس په کوم د کوم شرک تردید باندې کیږي چې کله ته د تغوت پرستی او د قانون او د نظام او د تشریع او د د تحلیل او د تحریف ولا شرک تردید وکي الا بیا د تو هغه بیزتیونه کیږي چې کومه د مو د مشایخ او د قبر پرستی شرک تردید واجه نه شوی دی او د مو پیغمبر د بت پرستی شرک تردید واجه نه کومه تکلیفونه ورته رسیدلې دي او نور پیغمبرانو ته خبر بنخ ان شاء الله سره وای شول نو اصل کې مو مو دا خلکم دي کنه دا لوف فاضل ډیر هات پر بلکې 100% بت پرستی شرک نه باش دي قبر پرستی شرک نه ان شاء الله څه باش دي سه دمو دوره کې والے بینه ودا دوا شو دمو اصل په تور بینه د دور کیسه بینه جوړیږي د کومه کیسه مو وسوکړي او دی اصل نه مې یو پول جوړو پاندې پول د دغه طرف پرې کېږي د اخیری درجه په دا خال پوي شو په دې خال نه پیږي په اول دوه درجو ور باندې مو خلاص نک نو دې ته مو عنوانونه انداور کړی دي یو د بت پرستی شرک ته صدا اول معنی له سره ته کله مخلوق ته عبادت لایق و نه غني اول معنی له سره نو تو بت پرستی رات کړه لگا دویم معنی له سره ته کله مخلوق د مدد غوښتلو لایق و نه غني نو تا د قبر پرستی شرک رات کړ کنه لا اله الا سره رات کړ درې مې معنی له سره چې کله د قانون او د نظام جوړولو او د تحلیل او د تحریم حق ور کولو ولات مخلوق و نه غنې کنه نو مکما نورن د شرک نورن قسمونه شته د عبادت نورن قسمونه شته د شرک هغه ټولو قسمونو نه ځم بچو د عبادت سره قسمونه دی الله سره خاص کوګنه خدا ضروری ضروری دي چې دې کې د مبتلا کېدو خطر راغی نو مکمل تور بنه موحد به تکلا سکلا ته د بت پرستی شرک نام ته ځم باج کړي ته قبر پرستی شرک نه دن ځان بچ کړي د تغوت پرستی شرک نه دن ځان بچ کړي بیا بلان دي زمانه کې نور د شرک نور نوی نوی قسمونه راوتای شي کنه هغه نه بنت بیا انداز ځان بچاوي نو ته یو طرف ته شرک نه بچوي بل طرف نه ته هغه حق خلکو کې شمار وي سو او بعد خلکو کې نوې شمار دربریان او الوخرو کې نوې شمار کنه بلکې حق علماء حق کې ته اله شمارېږي چې ته د خپل زمانه د شرک تردید وکړې شي ته باندې زمانه روشي دا شرک مور کې جوړ شرک یو بر رنګ کې شیطان ترو دا مثال د بار بار بینو ملګرو پنجابه ابو ظبي هغه یو مثال متعدد شرک په باره کې بیان کړ انجنیر و هغه له څه لابد به کې نه چوک ابو دبي ته لوټ دی هغه ته پاتې لابد به کې کونیک ډیر کی کونیک څه نو ډیر زیات فتنه ده کنه ایر کنډیشن هر شاید وی خدا څه بلا رې سره ذکر کی نو متا هغه انجنیر ویلو کنه څه د کونیک څه دی دې ته یو قسم سپرات راوړل سپرات یا ورنه پښکی هغه څور بنه و پشکای هغه سپرا هغه سره کوم کونیاک مرکیږي امړ شي خو کوم دغه سپرا پشکیدنو باوجود ژوندۍ وته څه ژوندۍ باد څه شول دې دارد نه وته کنه مګونه نو بیا دې باندې د دغ نوع ولا د دې قسم ولا سپرا سره دا اثر نه کیږي ته هر څور ورته اندی قسم سپرا سره هر څور ورته پشکای دوسر نه مرکی دي ته بیا د سپرې نوع بدلای قسم به بدلای یو بل قسم سپرا برته دا سپرا خو قد ورته بدلای د دې قسم بم بدلای څه دا هر سپرې خپل خپل قسم قسم ورته بدل کې بیا دا ور سره مړ شي کنه خو کدینه چوک وتلو کوم کسان هغه دا کونه کوتل دې پر بیا یو دریام نوع دریام قسم ورته راوړي دا به دې سره نه مړ هغه شیطان څه شیطان په دې فلسفه کې صحیح پوهه شیطان د شرک یو قسم راوړل کنه هغه بت پرستی ولا قسم و ډیر جهانی ور باندې گمراه کړ رب انهن اضللن كثيرا من الناس کنه ابراهيم عليه السلام فرمایلی دا خلک په دې گمراه بیا شیطان پوه شو یاره دا شرک دوره وچړل شي کنه د خلکو ذهن کې ښه خبره په خاش ولا ده دا بوتانو عبادت کوي نه رکوع سجده چته نه کوي شرک یو نوی رنگ کې راوړل ښه دا نوی رنگ د قبر پرستی شرک راوړ پویده شیطان څه دا دوی د خلکو په نظر نه کوي دې ته وځ دوی بدلاو صحیح شرک ما شرکو خو نوی رنگ کې وته قبر پرستی شکل کې راوړل کبر برسی شرک را الله بس کوم علماء حقو پیغمبر دی وخت موجود نه خو علماء حقو ډېر زیات کوشش او ډېر تکلیفونه او ډېر ارڅ زما انتل کو ډېر خلک دي شرک نه را باج صحیح سره باج کړو دا را باج خلک سری دغه دا کبر برسی شرک ولا دوی هزار نه کول دې دې ولا دوی بدل کړل شیطان د بل شرک وته وسره وړه دغ شرک نه لکه کله د قبر پرستی شرک روغله دا هانی وا اهم موضوع دی بنن لکه سره دوم پیو کله چې د قبر پرستی شرک روغله دی قبر پرستی شرک ټولو نزیاته خطر مسلمانان ته وا که هندوان ته مسلمانان ته وا کنه هندوان خدای والی فاطمه مشرکون ودې د قبر پرستی شرک سره اصل ټارګټ د دې قبر پرستی شرک په ذریعه سره اصل ټارګټ د شیطان هندوان نه مسلمانان یو ځکه چې هندوان خاط خو خو د خو څه تخکیږي کنه خو دا صفه خلک سپینو جامو ولا موحدین خکول ګنده برلون هو ولا ولا نه برلون نو نه کبر پرست نه څخه صحیح مسلمانان نه لګا دغه پلانونه نه کونه کړ اصل نه مسلمانان موحد مسلمانان نو نوی شرک سره د شیطان ټارګټ موحدین و نه مشرکین ما مشرکین خاطر مشرکین دي ټارګټ څونه جوړوا موحدین نه جوړوا د کوم برلیان برلیان مورته اول نه برلیان نه نه اول نه مشرکانو نه سو شیطان د نوی شرک سره ټارګټ جوړ کړ بس تا وای اوس دغه شرک هم نوې رغله ده تغوت پرستی ولا شرک د دې تغوت پرستی شرک ټارګټ نه بت پرستی نه کبر پرستی وته بت پرسته مشرکان دي ورته بت پرسته مشرکان دي کبر پرسته مشرکان دي دوړه مشرکان د دې تغوت پرستی شرک اصل ټارګټ مو موحدین چې موږ دغه دوړو شرکونو نه ځنونه باج کړی بت پرستی نه منځ هم باج کړی دی قبر پرستی نه منځ هم باج کړی دی اوس مو واحدین سپینه کپړای نو دی واجه نه اوس د دې اصل ټارګټ اصل خطر د شرک نه موته ده ته تور تور کپړو ولا سی هغه باندې تور دغه لګیږي خاص پرونه کوي کنه هغه تور دغه نه ډریږي نه اسپین دور نه ډری تور کپړو لا سړی سپین دور نه ډریږي سپینو جامو والا تور دور نه ډریږي نو دینه په کار ځنه بری لا ډریږي د شرک نه هغه ته تور دی بس یو بل تور دور مو به لګي کته شرک مبتلا شول مبتلان دی او نه په کار چې هندو نه ډریږي په کار چې موحد او مسلمانو نه ډریږي د شرک نه دکړه د سپین جامې د سپین جامو باندې تور دور لګیدن والا وسه چې تا چوک دا هوړی څه ته زه د د چا کپڑے خو کوم مثلا ده نو هغه مشا سپینو کپڑو والا ته تور دوغ لټي تور دوغ بس سپینو کپڑو والا ته لټي ښا تور کپڑو والا ته تور دوغ نه لټي کانه ته د چتر کې ورغلي ورغلي دي اصل ټارګټ د تور دوغ څه شي سپینو کپڑے ته نو اصل ټارګټ د نوې شرک امیشه د پر موحد وي مسلمان وي تا ځان مخکې نه شرک نه کړه هغه حال کې نو دی به ته مطمئن نشه ته موحد یو نو موجود نه ته ډار دی ته کوړه نشه موحد دی ځکه خو ته د شرک نه ډار دی د څو مشرکان دی هغه ته نه ډار دی هغه حادث خارج خود څه سکی منګور کار دي ته بنتا کنه نو دا خبره تعالی غنه دویمه معنا د عبادت مفوق الاسباب شنو کې مدد غوښتل دي دریمه معنا د عبادت تحلیل او تحریم حق ور کولو کله چې قانون او نظام منل دي کچره خالص الله ته رکوع سجدا وکړه او خالص الله نه مدد وغوښتل بچنه نه وړه خالص الله قانون و نظام نو منل د بل چور نه منل نو ته موحد او کچیر دی درو شیانو کې کوم یو شي کړ بچو کې شریک کړل نو بل بیان دي در مشرک کړي صحیح اوس د کوم دلیلونو بری خبره شي دا وایو چې څه نه نه بس بس دا کتاب بس تقریبا کړی نه او دریم معنی لحاظ سره ته دا اعلان کړی چې مخلوق یې چې کوم د دې لایق نشته زموږ دغه قانون او نظام ومنو یا حلالول او حرامول ومنو مګر یک الله د دې لایق صحیح دی